د دې تمنا کا کوي که دعاګانې غواړي ټول ارس منحصر دي په مدد د الله باندې دا تاسو په هر میدان کې کامیابی د الله په مدد ده که تاسو د دنیا نور اسباب او ذرایع استعمالول شروع کړئ او د الله د نافرمانی ذرایع استعمال استعمالول شروع کړي چې زمون کامیابی په دې کې ده د دینه بغیر الیکشن نه ګټل کیږي د دینه بغیر کامیابی نه حاصلېږي او تاسو د الله نافرمانی شروع کړه نو الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح د مکی په موقع باندې چې کومه خطبه و د دې خطبه الفاظ سو د شکر او د الله د عبادت او د بندګۍ یو نمونه چې پیش کړی شوی و چې دا ارس زموږ څخه کمال نه دی نو فرمایل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الله چې داغه نه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته دی خپل وعده رښتیا کړه د خپل بنده مدد وکړو د خپل مدد او چې کوم داغه لخرو نو هغه اوچت کو او د ټولو احزاب له دې لخرو له یک یواز شکست ور کړی دی یعنی د خپل ځان او د مؤمنانو هیڅ دخل پکې نور کوي دا ټول مدد الله دی ننم کدا الله د دین غلبه راتلی شي کامیابی او فتح راتلی شي نو د الله په مدد راتلی شي نو موږ به ټول د غلبې او د فتح د مدد د پاره هم خالص الله ته درخواست کو او په هغه لار به الله ته ورځو چې کوم لار د الله خو خدا او بیا چې کله فتح راشي فسبح نو تسبیح بیانوا بحمد ربک سره د حمد درپستا واستغفره او داغه نه بخنه غواړه انه کان توابا یقینا د الله ډیر زیات مهربان دی او توبه قبلون کې دی نو پته ولګی چې فتح راشي او ګټه ملاو شو فتح ملاو شو کامیابی رااله نو داسې نه چې ته ډول باجو ته لاس کې ته ګډا شروع کی او ډانسونه شروع کی او دا الله نافرمانی شروع کی نه پورن سرخکته کو په سجده پری وزا فسبح بحمد ربک د الله د نوم سره او داغه د حمد سره تسبیح بیانول شروع کا او داغه نبخنه غواړه چې ستانه په دې کې ست کوتاهی شو چې هغه درته معاف کی ستاده کوتاهو باوجود فتح درکړل دا ډیر مهربان ذات دی انه کان توابا سورۃ المسد سوره لهب مرتوی 111 نمبر دی په اعتبار د تلاوت سره او شپږم نمبر دی په اعتبار د نزول سره موضوع مضمون د دې اجتناب ځان ساتل د تکلیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د اتفاق او د اتحاد او د الله په نسبت د بهتري یو لوی سبق دی په دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دشي دوانه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو ابو لهب هلاک شو ابو لهب ما اغنا عنه ماله بچ نکو د دنه د مال و ما کسب او سچ د ګټلیو ایسه د الله د عذاب نه بچ نکو سیسلا نارن زرد چې دی بننه وزي ور د جهنم ته ذات لهب چې لمبو والده ابو لهب ورته زکوي چې د ور د لمبې پشان خيستو لهب هغه لمبې ته وای چې پای کې د لوګي سیسه حصہ نه دا ډیره خیسته ای ابو لهب هم دغه شان خیسته و نو دا د لمبې په شان خیسته به لمبو ته رواني و امراته هو د دخزه هم حماله الحطب چاغي به ډکی بارول لا بڑا ځنګل ته د غنو وال ډکی به راوړل او دا الله د پیغمبر په لار کې به وخرل چې په خپو کې غنی لاړ شي او تکلیف ورته ورسي فی جیدها د دې په مړی کې د دې په سټ کې حبل من مسد مضبوط رسۍ به د کجورو د پاړو نه جوړ کړی شوی کم کې چې بری لرګي راوړل ډکی به راوړل همدغه سي رسۍ به د قیامت پورس په مړی کې پرتې یادار چې په دنیا کې همدغه رسۍ مړی ته پرته و په دې صورت کې چې کم بنیادی مضمون دی او بنیادی سبق دی زمونږ د پاره نو هغه دا خلاصه دا غیدا ده چې د بهتري معیار د الله په نسبت د عزت معیار هغه ایمان او تقوا ده درنګ نسل جبا قوم او قبيله او وطن د دې د الله په نس اس مقام نشته دی کله دې مقام وې د رنگ او د نسل او د وطن او د جبي دا څومره چې موږ سوایو د ځان د پارم د خپل طریقې د بهتري جوړې کړې دي د امت یواله په دې نشی راتله کوم وایو ټول خلک پښتانه بهتر دي مونږ ټول پښتانه یو پښتون قوم بهتر دی نو دا ټول دنیا قومونه خو پښتانه نشي جوړې دي چې اتحاد راشي د امت پنجابیان کوی پنجابیان بهتر دي پنجابي جبه نو ټول دنیا پنجابیان نشي جوړې دي که عرب وای چې عرب بهتر دي د الله پنځ نو ټول خلک خو عرب نشي جوړې دي که سپید پام وای چې سپید پام بهتر دي ټول خلک سپید پام نشي جوړې دي سیافام وې سیافام بهتر دي نو ټوله دنیا خو سیافام نشي جوړې دي د دې وجنه دا هیڅ معیار نه دی او که په دې معیار باندې چا کامیابی حاصلول شوه او څوک د رنگ د نسل د جبي د قوم او د قبيله او د وطن په وجه جنت ته تللی شوه نو ابو لهب به د ټولو مخ کې جنتی وو خدا ابو لهب بارک الله فرمایي هلاک دي شي دوان لاسونه د لاسونو مراد د خپل ځان نه دي هلاک شي او هلاک شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې د صفا په غونډۍ باندې چې کله د توحید بلنه پړوم بزل عوام ته پیش کړه نو دا خپل سکترو د کانی ته لاس کو وی تبل لك الی هذا جمعتنا هلاک شي تا موږ د دې لپاره راجم کړو د توحید خبره کلمه راته وې الله تبارک وتعالى فرمایي تبت یدا ابي لهب دا په کوم لاسونو چې کاڼي راوچت کړیو هلاک د شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو د دې دومره لوی ګوره پران کې د ټولو نه مخ کړي په قوم کې د ټولو نه مخ کړي قبيله د رسول الله قبيله ده بنو هاشم خاندان نه ده د رسول الله سکت ر ده زمکه د ټولو نه خز نه کړ په حرم کې اوسيږي مال او دولت یې خډېړ ده سرداري ارسلي خو جهنمی ده او د بلال سره اسم نشته ده د رنگ خو خوبي نشته وسره د نسل نسل چاته معلومه نه لري غلام دی او د حبش نراغله قوم او قبيله هم چاته نه دی معلوم خو بلال جنتی دی بلال ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایي بلال دا تسع عمل کې ځکه چې الله جنت ته بوتلم نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پړو کړه پار اورېده نو پته ولګې د بلال جنتی دی د دنیا دا خوبه وسره یوم نشته دی او ابو لهب د دې ټولو خوبو سره جهنمی دی پته ولګې دا معیار پښتو پنجابي او عربي او ترکی او افغاني او ایرانی نه ده زمون د کامیابی لار هغه ایمان دی زمون جنسیت افغانه او پاکستانه او ایرانه او ترکیه او عربه او عجمه نه دی بس زمون جنسیت سره جنسیت المؤمن عقیدته د مؤمن جنسیت دغه عقیده ده چې کم ځکه مؤمن دی او د مؤمن کور دی دا د ټولو مؤمنانو کور دی چې کم ځکه د مؤمن وطن دی دا د ټول مؤمنانو وطن دی ځکه دا یو بدن دی د دې مؤمنانو مثال د یو بدن مثال دی او یو بدن کې چې مختلف اندامونه نو کله کله یو اندام د بل اندام په زخم چرتم نه خوشاليږي بلکې یو اندام ته تکلیف ورسی په خپل کې معمولی غونې غنه لاړ شي نو دا ټول بدن ور سره په درد اخته او پریشان وي نو چې مؤمن په شیشان کې پریشان شي نو د حیات آباد مؤمن بم په جړای ور سره او چې مؤمن په افغانستان کې او په عراق کې او په کشمیر کې او فلسطین کې لری ځای کې د افریقې په یو لری وطن کې خو مؤمن ته تکلیف ورسید نو ټول مؤمنان به پریشانی ځکه دا بدن یو دی او چې کم مؤمن نه پریشان کیږي نو پته ولګی دا دا کم پلاستیکی اندام لګیدل د دې بدن سره دا د بدن حصہ نه ده دا د ایمان او د تقوا یو معیار دا یو سبق مونږ ته په دې صورت کې راکړی شوی دی سورۃ الاخلاص مکی صورت دی 112 نمبر دی په ترتیب د تلاوت سره په ترتیب د نزول سره دویشتم نمبر دی د دې مضمون توحید دی او د دې د نزول یو سبب بیان شوی دی مشرکان نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای سوال وکون سبلنا ربک د خپل رب دا نسب را ته بیان ک نسبت څنګه دی د چا زوی دی او د چا پلار دی دا نسبت خو دې ته نسب نسب بیان ک الله تبارک وتعالى دا ټول صورت نازل کو د رب تعارف دا دی نسب نشته نسب نشته دی رب دغه دی سوره اخلاص ته سوره اخلاص موي سوره توحید مرتوي سوره تفرید مرتوي او په دې قران کریم کې چې دا د توحید څومره بیان تاسو اورېدلې دی په تفسیر سره دا ټول په دې صورت کې بیان شوی دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده انها تعدل ثلث القران زما د پاغه ذات قسمی چې زما روح داغه په قبضه قدرت کې دی دا سوره اخلاص د قران د درې مې حصے برابر دی د درې مې حصے او درې مې حصے څنګه په قران کریم کې درې بنیادی موضوعات بیان شوې دي یو توحید د الله وحدانیت بل رسالت او بل آخرت د توحید معنا دا ده چې د دې ټولو کائناتو خالق او مالک بادشاہ او فرمان روا صرف یو ذات دی الله او بل رسالت دی د رسالت معنا دا ده چې د دغه عظیم بادشاہ نماینده د الله پیغمبر دی نو کله الله اطاعت کول غواړي نو د پیغمبر لار به خپلوي او د آخرت معنا دا ده او مطلب دا دی چې موږ په دې دنیا کې مستقل نه یو یو د دې ځای نه بزو دوا بیا بل تجوند کیږو درې بیا به د اعمالو حساب کتاب زموږ سره کیږي سلور بیا چې د چا د نیکو اعمالو تل درنه شوه دا به پاس شي او چې د چا دا تل سپک شو دا به فیل شي او بل پینزم چې د چا د نیکو اعمالو تل درنه شو او پاس شو دا به جنت ته ځي او چې څوک فیل شو دا به جهنم ته ځي دا د آخرت نو د توحید تقاضا دا ده چې بندگی دی خالص د الله وشي خالص د الله او د رسالت تقاضا دا ده چې دا الله بندگی دی وشي خو په طریقه د پیغمبر دی وشي نو هغه عبادت چې دا الله د پیغمبر په طریقه نه هغه عبادت نه وي او د آخرت تقاضا دا ده چې دا الله بندگی دی وشي د پیغمبر په طریقه دی وشي خو خالص د آخرت د کامیابی د پاره دی وشي بل څه خبره دی پکې نه وي د دیو جن په دې صورت کې د توحید بیان شوه دی د توحید بیان او دا الله تعارف دی مونږ غلطۍ ځکه کوو چې مونږ الله نه دی پیژندلې نو خپل رب او پیژنې خپل رب او پیژنې تعارف د رب دی تعارف د رب او دای خلاصه ده چې رب خو مونږ ټول منو تاسو خلک مونږ ټول الله منو او د مکی مشرکانو هم الله منو د ازمکه چا پیدا کړ دی الله د اسمان چا پیدا کړ الله پیدا کړ د سمندرونو چا پیدا کړ الله پیدا کړی دی دا د زمکه او اسمان د ورځې او د شپې د هواګانو د بار دا نظام چا روان کړی الله روان کړی دی عبادت یو کې نه عبادت نکو بندگی نکو نو یو دی د الله وجود تسلیمول قران کریم کې د ټول وضاحت شو خلاصې تاسو نو اورئ د الله وجود منل چې الله شته دی دا یو خبره ده خو د مؤمن د پر دا کافی یوازې نه ده چې د الله وجود دی ومني بلکې به حیثیت فرمان روا به حیثیت حکمران بادشاہی حقیقی او به حیثیت معبود منل دي او به حیثیت معبود چې مونږ ومنو ورته تاسو به خیال کړئ مونږ دا منو چې د سعودي عرب شاه عبد الله د سعودي عرب بادشاہ د غټ سړی دی دی حیات آباد کې ډېر غټ غټ خلک اوسېږي پلانې ډېر لوی سړی دی خو زه خبره نه منم ځکه زه خپل مشر نه تسلیموم دا خبر او بیا شپه ورځ سر تسلیم خم کې سر خطه کې هغه ته همداغه بندگی شروع کې دا د توحید نو کوم منو الله خو چې کوم ځکه د الله بغاوتونه دي نو بیا زمونږ ټول ژوند عمل ته تیریږي مونږ منو الله خو قانون د انګريز چلیږي مونږ منو الله خو سوشلیزم او کمیونیزم او کیپټالیزم او بل او بل او دا ازمنم د ځان نه جوړ کړي او خپل طریقې دی په غیر روان یو دا د توحید تقاضا نه ده دا خو شرک دی الله دې موږ د دې شرک نه بچ وساتي په سوره اخلاص کې دقه خبره بیانېږي قل اوایا نو په زړه کې عقیده مو ساته د زړه وینا په جبه باندې د دې اقرار مو کا او وینا د داعی او د مبلغ مراد د دې تبلیغ مو کا د دې تدریس مو کا د دې اعلان مو کا چې الله یوازې دی هو الله احد هم دغه الله احد ګره واحد هم نه دی ویلې احد ځکه د واحد خو اسنین شته کنه تسنیه د یو د پاره دوی دریو سره رواني خو د احد د پاره تسنیه نشته دی احد تنها دی دا ټول جهان د دې ټول جهان دا نظام حکومت تنها سنبال کړي د دې تدبیر تنها الله په خپل کوي او په دې کې اوسره په هیڅ یو صفت کې څوک شریک نشته دی هغه رزق ورکون کې دی بل هیڅوک رزق ورکون کې نشته هغه خالق دی بل هیڅوک پیدا کون کې نشته دی نفع او ضرر داغه په اختیار کې دی بل هیڅوک نه په ضرر نشي رسولې کدا ټوله دنیا را جمع شي او دا انسانان او پیریان او د دیو دا ټول طاقتونه چې تاسو څه zarar ورسي نشي د تر سره مګر دا چې الله غواړي او کدا ټول راجم شي چې لګه څه پیدا درته ورسي نو نشي در تر سره مګر چې الله غواړي نو چې الله نه غوښتي نو تا نه چاته نه پر سره شو نو تاسو څوک نه پر سره شي نه چاته نقصان رسول شو نو تاسو څوک نقصان رسول شي نو وایا چې الله یکتا دی تنها دی الله الصمد او الله به حاجت دی په دې وحدانیت کې خپل د به حاجتی راغله په په تفصیل سره نورم پوه کړو چې چاته حاجت هم نشته دی او دا ټوله دنیا غته حاجت مند ده د صمد د لفظ په ټول قران کې بل ځای نشته دا د دې صورت خصوصیت دی چې الله به حاجت دی لم یلد نه د دنه څوک پیدا دي ولم یولد او نه دې د چا نه پیدا دی نو دا عقیده خو چا نه ساتلې چې الله د چا نه پیدا شوی دی خدای وی چې د الله اولاد شته دی دا څنګه دا سوایا لم یلد نه د دنه څوک پیدا دي لکه څنګه چې دې د چا نه پیدا نه دی د الله د چا نه پیدا نه دی نو د دنه څوک پیدا نه دی او دا ولی په خپل د پیدایش لپاره خو هم مثل پکاري او د مثال نشته دی ولم یکل له کفوا احد ولم یکل له کفوا احد نشته دی د سره همسر او برابر هیڅوک هیڅوک د دې صورت په فضایلو کې یو خبر تاسو واورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوی ته تشریف راوړو او یو سړی ولید چې مونږ یې کو او د مانځنه پسې دعا غوښتله مونږ وایو کنه اسم اعظم دسی یو ناشنا شی دی چې چاته معلوم نه دی نن تاسو ټول اسم اعظم زده کړئ چې اسم اعظم هیڅ ناشنا نه دی بلکې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود له دی هم د دې صورت په تشریح کې دی دې سړی مونږ کړو او دعا یې غوښتله خو د دعا الفاظ دا ډېر عجیب غونې الفاظ وي چې بل هیڅوک معبود نشته سوا ستانه او ته هغه ذات چې هغه احد دی صمد دی به حاجت دی نه تی څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی او نه د هغه سره هم سره څوک شته دی دا دعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واوریدل نو فرمایل والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي اذا سئل به اعطا واذا دعي به اجابا په زما د پاغه ذات قسمی چې زما روح دغه په قبضه قدرت کې دی دې سړي د الله نه دغه په اسم اعظم باندې دعا وغوښتله هغه اسم اعظم چې کلم په دې باندې د الله نه سوال وشي نو خامخا ور کوي هغه څه غواړي نو ور کوي او کله چې په دې را وبلل شي نو خامخا جواب ور کوي بلنه قبلې نو اسم اعظم په دې صورت کې ده سورۃ الفلق او سورۃ الناس دوه سورتونه معوذتين د دې معوذتینو خپل ځان له یو شان دي همدا دوه سورتونه پر لپسې نازل دي دا 113 او 114 په تلاوت کې دي او 20 او 21 په ترتیب د نزول سره دا دوه سورتونه دي دا دوه معوذتین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله په هغه وخت کې د یو وظیفي په تور باندې ورکړیو کله چې د مکې د مشرکانو سختۍ ډېرې زیاتې شوې دا سختۍ دومره وي چې هیڅ یو ذلیل نه ذلیل حرکت بم دیونه پر حدود رسول الله خلاف دا ټول سازشونه شروع نو د دې ټول په جواب کې الله چلو خود خپل پیغمبر ته او مؤمنانو ته مونږ ټول ته هم چې تاسو د دې ټولو سازشونو د کافرانو د مشرکانو نه په بل څه ذریعہ نشي بچ کېدی سیوا د دینه چې د الله په نوم واخلي د الله په نوم واخلي نو دا څومره سازشونه چې کیږي دې ته بس الله د پناه غوښتو مطلب دا دی چې دې ته الله ورسېل مکوي گویا دا صورتونه دواړه ستاسو څوکیداران دي ستاسو حفاظت بکوي د هر سنه چې پناه ځان بچ کوي د هر شر نه نو د خپل رب پنا واخلي د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا سورتونه بار بار لوستل حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و چې کله به د خوب د پاره خپل بسترې تراغه د شپې نو دا درې دوانه سورتونه به ولوستل او بیا به په خپل لاسونه باندې چوک کړل او ټول بدن باندې چې کم کم زیت به لاس رسیده دا لاس به ورسو او دا عمل به درې ځلو کوم داغه نه پس بیا ود کېده او بیا فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو نو د بیماری په وخت کې هغه دا نشو کوله نو ما به دا صورتونه ولوستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسونو به مې چوپ کړل او به مې دا غوي لاسونه داغي په بدن باندې راخ کودل گویا مونږ تم دا تعلیم دی چې که تاسو د هر شر د شپې او د ورځې نه ځان بچ کول غواړئ نو دا صورتونه لولئ نو د هر شر نه هغه شر د مار او د لړم او د انسان د دشمن دی او کاغه د سحر او د جادو دی د دې ټولو نه هم د دې صورتونو پناه واخلي او دا چې چا اولوستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بس دا دوه د لپاره کافی دی بیا د شپې ټول شپې لپاره فرمای بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل هو يا اعوذ زپنا غواړم برب الفلق پر رب د فلق نو فلق سباتم ویل کیږي یقینا فلق اصل کې چاودل نو الله شپه او چې یو سبات راوباسي او یوازې د شپې چاودل نه دی دا ډیر سيزونه دي ډیر عام لفظ دی دا زمکه اوچي او دا ونی تر اوخېږي دا بوټي را اوخېږي دا دانه اوچي او تیغه تر اوخېږي دا د چرګي اگې اوچي او د دینه بچي پیدا شي هم دغه شان دا څومره سچي دي دا ټول په فلق کې مراد دي من شر ما خلق د شر د هغه سنه چې ماغه پیدا کړی دي نو دا چې څومره سدي دا د جادوګرانو شر دی کدا د مار او د لړم شر دی کدا د غلو د ډاکو شر دی او کدا ستا د دشمنانو شر دی د دې ټولو دشمنانو د شر نه او هغه سازشونه چې ستا دشمنان ستا خلاف کوي هر لار چې اختیاري د دې ټولو ز پناه غواړم ومن شر غاسق او د شر داغه تور شپې نه اذا وقب کله چې دا شپه خورشي دا شپه خه پوره پاخه شي نو دی وخت د شریانو شرونو شروع شي سازشونه نو د دې شپې د هر شر نم پناه غواړم ومن شر النفاسات او د شر داغي پوک وهونکو نه فل عقد په غټو کې ان څوک چې دا د جادو ټوټکې کوي او دیو سغټي جوړي او داغه نه پس بیا په دې کې سپوکی وهي نو دا سړی یو که خزي دته نفاسات ذکر دی خود دین مراد هغه ارواح مراد دي کم خبيث روحونه کم ګندر روحونه ځکه جادو جادوګر ال سړی جوړیږي چې په ګندګۍ کې انتها ته ورسیږي نو د خبرم ګند شي د د کارونم ټول ګند شي او د د پوجا بیا کله کله نقصانم ورسي د دینم پنا غواړه دا خبيث ارواح دي چې دیو په غټو کې پوکي وهي ومن شر حاسد او د شر د هر حسد کوونکی نه اذا حسد کله چې د حسد شروع کی نو د حسد ګرم بل علاج نشته دی علاج هم داره چې دا غنه دی بس دا الله پنا دی واغستې شي سورۃ الناس مکی سورۃ دی 114 نمبر دی په ترتیب د تلاوت کې او په ترتیب د نزول کې 21 نمبر دی 20 نمبر دی هم د سورې فلق نفس نازل دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس د الله ذکر شوی دی ډیر مخکې چې دا څومره شرونه وو نو دا دومره نو پای کې د رب یو صفت او د دلیل سره د دلایل دی پکې او دلته درې صفاتونه د رب بیان شوی دي چې زه پناه غواړم د رب د خلکو د بادشاه د خلکو او د معبود د خلکو د سنه ځکه دا دشمن ډیر خطرناک دی او هغه څوک دی من شر الوسواس د شر داغي وسوسي اچون کنا الخناس چې هغه پټیدون کې دی څنګه پټیږي د گزارو کی او څنګه سو کله کله په خپل دشمن باندې گزارو کی نو بیا لګرا شاته شي ګوري سمرا سره کړه دی بیا څنګه گزارو کما نو دې پټ شي بیا راځي بیا گزار کوي بیا وسوسه اچي بیا پټیږي او بیا وسوسه اچي خدای پریدي نه سوک نو د شر د هغه وسوسو اچونکو نه چې هغه پټیدون کړي بیا بیا را ګرځیدون کړي یعنی خناس پټیږي او بیا راځي بار بار را ګرځي بار بار را ګرځي الذي هغه شیطان یوسوس فی صدور الناس چې وسوسه اچي د خلکو په سینو کې د خلکو په ژوندونو کې منل جنته والناس دا د جناتو نه او که د انسانانو نه د جناتو شیطان هم خطرناک دی وسوسې اچي او د انسانانو شیطان هم چې کله وسوسې اچول شروع کی او خلک گمراه کول شروع کی او دا خپل ټول ذرایع د شیطان پشان د غلط وسوسو د غلط فکرونو د غلط نظام فکر او عمل په اړه کې د خلکو ذهنونو ته ورونو ته ورغورځي دا دا غو زیات خطرناک شي نو د دنم پناه غواړو من الجنه والناس د جناتو نه او که د انسانانو نه سوره فاتحه راوړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول صفاتونه د الله د پاره دي ټول صفاتونه د کمال او د اولوهیت د الله د پاره دي چې رب د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم چې هغه رحمان او رحیم دی ډیر زیات مهربان او به حد مهربان دی مالک یوم الدین چې هغه بادشاہ د ورځې د جزا دی د وخت د جزا دی واکدار د وخت د جزا دی ایاک نعبد خاص تا بندگی کو مونږه و ایاک نستعين او خاص تا نه مدد غواړو اهدنا او خای مونږ ته الصراط المستقيم لار نیغه او خای مونږ ته نیغه لار روان کوم په نیغه لار کلک او ټینګ پاتې کوم په نیغه لار صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغوی غیر المغضوب علیهم چې غصه نه ده شوې پاغوی ولا الضالین او نه غوی گمراهان دي آمین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب ينفقون خرج کوي والذین او دا هغه کسان دي دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې دی ایمان راوړي بما انزل الیک فهغه سبحانه چې تا ته نازل شوی دی وما انزل من قبلک او هغه چې ستانه مخکې نازل مخکې نازل شوی دی وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین کوي اولئک علی هدى من ربهم